بسم الله الرحمن الرحیم باب ما ذکر فی الاسواق دا کتاب البیوع شروع دی په دې کې باب نمبر 49 او حدیث نمبر 2118 په دې باب کې امام بخاری د بازارونو حوالې سره ذکر کوي ځکه بعضی روایاتو کې بازار ته شر البقاع ویل شوی دی چې دا هغه بدترین ځایونه دي او بعضی نورو روایاتو کې وتقارب الاسواق بازارونه به ډیر شي نو د دینه د بازارونو هغه بدوالی هغه ښکاری امام بخاری وی چې په بازار کې یو بنده صرف اغستل خرڅول کوي او نور سه په بازار کې فضول وختونه دا نه دي ضایع کول په کار کم چې هغه بدی راغلی دا نو پای کې وخت ضایع کول او یو سړی پای کې اسی چکرې وای نو دغه داغه مزمت ته هر چی یو بنده په کې خرید او فروخت کوي اغستل خرڅول کوي نو دا من نه دي قران هم وی چې پیغمبران یمشون فی الاسواق په بازارونو کې ګرځیدلی دي په دې ځای کي د صحابه کرامو د هغي عمل هم ذکر کوي، د کتاب البیوع په سر کي د مهاجرینو او د انصارو د هغي عمل هم ذکر شو چي هغوی به باقاعده بازارونو کي به تجارت کوو. نو باب ما ذکر فی الاسواق هغه چې د بازارونو باره کي ویل شوي دي. وقال عبدالرحمن دې کي هغه روایات ذکر کوي. په دې بل باب کې ورپسې چې یو سړی په بازار کې کاروبار کوي نو د دې د شور شرغب نزان ساتي بلکې په اطمینان سره د کاروبار کوي او په بازار کې دی سي هغه چغي او سوري هغه نه وي وقال عبد الرحمن ابن عوف د عبد الرحمن ابن عوف هغه عمل د کتاب البيو په سر کې هغه بیان شوی دی د د او د سعد ابن ربیع د مدینې صحابي وو، مالداره صحابي وو، د ده تر منځه نبي علیه الصلوة والسلام مواخات کړي وو او هغه ورته وویل چې زه به نیم مال درکړم بلکې زما دوه ښځې دي چې په دې کې یو له به طلاق ورکړم ته ورسره نکاح وکړه نه ده ورته دعا وکړه چې الله دې ستا په مال او په اهل کې خیر او برکت واچوي دلني علی السوق بازار راته وخایا چې کم کې تجارت کیږي او به لګي ورځې بعد ګټه وکړو به واده مو کو وقال عبد الرحمن ابن عوف لما قدمنا المدینه هر کله چې موږ مدینی ته رالو نو ما سعد ابن ربیع ته ویلی کله چې هغه هغه خپل اخلاص هغه وخود او ضرور ولې هغه حق ادا کو ما او ته ویلی چې هل من سوق فيه تجاره خا آیا کم بازار شته چې پای کې تجارت کیږي غستل خرڅول کیږي نو هغه ما ته ویلی چې آو سوق قینقاع د قینقاع بازار دی نو که بازار دا ناروا وي عبدالرحمن ابن عوف عشره مبشرو نه او ډیر د لوی مرتبه صحابي دی نو هغه په بازار کې تجارتونه کول وقال انس انس ابن مالک وی قال عبد الرحمن عبد الرحمن ویلی اصحابی تا دلنی علی السوق ما ته د بازار لار روخایا او زه خو تجارت کولې شمه بده دې هغه سړي لئ چې هغه د تجارت په طریقه نه پوهیږي وقال عمر او عمر رضی الله تعالی عنہ دا روایت مخ کې تیر شوی وو حضرت عمر ابو موسی شعری چې هغه راغی او اجازه تی وغوښته غالبا په حدیث نمبر 2048 کې تیر شوی وو اجازه تی وغوښته حضرت عمر دنه سکار کې مصروف وو جواب ورنکړې شو او بیا ته پوسو کې چې څه شغه ابو موسی اشعری ابو موسی اشعری خدا 2062 د ابو موسی اشعری روایت نو ابو موسی اشعری هغه څه شو ویجی هغه هلاړ واپس ورشه आवाज کوتا هغه چراغه مونږ ته دغه سه حکم شوه دی وی خاص په دلیل راوړي ابو موسی اشعری هغه راغی او د انصارو هغه مجلس لګیدلی او ابو سعید الخدری هغه سره پاسې ده حضرت عمر ویلی اصل کې زه په بازارونو کې د تجارت د وجنه مصروف ما او زاغه مشغوله کړی ما نو د دې وجنه بعضی خبرې هغه زمانه پټې پاتې شوې دي نو دلته هغه ذکر کوي نو په دې کې هم د اسواق ذکر راغلی دی وقال عمر او عمر رضی الله تعالی عنہ ویلي چې زه مشغوله ساتلې وم تجارت په بازارونو کې حدثني محمد بن صباح حدثنا اسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوق عن نافع بن جبير بن مطعم قال حدثتني عائشه رضی الله عنها قالت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا روایت مخکی غالبا په کتاب الحج کې تیر شوی وو یخجو جیش الکعبه په کعبه باندې با یو لخر هغه په حمله وکي فاذا كانوا ببيداء من الارض نو پس کله چې دی په غسرګند زمکه کې وی هغه چې کوم لومبه روان دي هغه هم په ځمکه کې اردن ای مطلب ټول لخر ټول لخر به په ځمکه کې اردن نشي قالت عائشه فرمای قلت یا رسول الله ما ویل چې دا الله پیغمبره کیف یخسف باولهم واخرهم سرنګ بددی غا ولنی او ددی غرستنی هغه ټول په ځمکه کې خخ کړی شي او وردننه بشي وفيهم اسواقهم او د دې ترمنځ خو به داغي بازارو نه او یا محدثین وی چې اهل دا پکې مضاف ته وفيهم اهل اسواقهم او په دې کې با اغبازي چې کم تاجرانی او د بازار والا خلکی چې داغي د کعبه د بیزتۍ سره داغي هیڅ کار نشتا نو په دې کې خو به بعضي هغه چې کوم ظالمان نه دي او ګناګار نه دي نو هغه هم پکې وي نو هغه هم په ځمکه کې اوردنه نکړي شي وفيهم اسواقهم ومن ليس منهم او په دې کې باغ بازارونه او په دې کې باغ سوکي چې هغه بنئ د دې نه یعنی مجرمان بنئ نو دا غي سره هم دا عمل کیږي قال نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل، یخسف بأولهم وآخرهم، هغه مخکیني او وروستني ټول به په ځمکه کې اور دننه کړی شي، هه البته کوم چې بی ګناه خلک یي، نو ثم یبعثون علی نیاتهم، هغوی به راپاڅول شي د خپلو نیتونو موافق، مطلب که یو سړی په دغه جرم کې او په دغه ګناه کې نه و شریک د کعبې په ورانولو کې او د هغې په بی عزتۍ کې، فی جماعت په جمع سره تزيدو دا زیاتیږي علی صلاته داغه په منځ باندې فی سوقه چې هغه په بازار کې کوي یوازي و بیته او دارنګ په کور کې کوي یوازي نو دا زیات ته دا د جماعت دا منځ بدع و 20 درجه صد پاسه شل درجه پیدا زیات ته او مخکې او ښایسته اودس وکړي چې په هغې کې مکمل د اندامونو د هغې استیعاب وکړي ثم اتى المسجد او بیا جمعات ته راغی لا یرید الا الصلاه او د د نیت او اراده نشته مګر تش د مونځ دا یعنی صرف د مونځ په اراده راغلی دی لا ينهزه الا الصلاه دا مزید تاکید دی او نه دی راوسته دی دی جمعات ته الا الصلاه مګر مونځ راوسته دی نو دا صرف د دې وجه نه چې د انسان بل څه نیت نه نو لم یخط خطوه لم یخط خطوه نو نو اوچتې دی یو قدم الا رفعا بها درجه مگر پورته کولې شي د د په دې قدم سره یو درجه یو درجه په الله زیاتې ولا او حطت عنه بها خطیئه او رجولی شي دده نه په دې قدم سره دده یوه ګناه، ګناهونه ترې رجیږي، والملائکة تصلي علی احدکم او فرشتي هغه د رحمت دعاګانې غواړي یو تن تاسو له مادام فی مصلاه تر څو پورې چې دی په هغه زید مونږ کې یعنی جمعات کې وی الذي يصلى فيه په کمزه کې الذي يصلى فيه کمزه کې چې یا يصلي فيه کمزه کې چې د مونږ کوي او فرشتي په خپل دعاګانو کې وی اللهم صل عليه یا الله په در رحمتونه راولېږي اللهم ارحمهم یا الله په در رحم وکي او ما لم يحدث فيه او دا دعاګانې ول تر هغه وخت پورې غواړي تر څو پورې چې دی په هغه ځای کې بې اودسه شوی نه دی، ما لم یؤذ فیه، او تر څو پورې چې ده په هغه ځای کې چا له تکلیف نه دی ورکړی، یعنې ردې بدې یې نه دي ویلي، یا چا له تکلیف نه ورکوي، په جومات کې دی داسې ناست دی چې بل ته تکلیف پرې ملاو شي. یعنې دی تر هغه وخته پورې د له هغه د مونځ اجر هغه لیکل کیږي تر څو پورې چې مونځ دی را ایسار کړی دی او دی د جماعت نه نه دی راوتی حدثنا آدم ابن ابي اياس نو پدی کی دا لفظ راغلی تزيد على صلاتي في سوقه د بازار ذکر پکې راغلی دی حدثنا آدم بن ابي اياس حدثنا شعبه عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بازار کې وو نو که بازار کې کېدل دا ناروا وي د الله پیغمبر ولې ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بازار کې روانو او دا روایت منګه درس کې وایو فقال رجل یتنویل یا ابو القاسم نبی علیہ السلام کنیت ته فلتفت الیه النبی صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام هغه ته متوجی شو فقال نو هغه ویل چې انما دعوت هذا اې دا الله پیغمبر ما خو د فلان کی ته आवाज کو نو فقال النبي صلی الله علیه وسلم سمو بسمی زما په نوم باندې نوم کدی ولا تکنو بکنیتی او زما په کنیت باندې کنیت مکدی دا ولی د دې خط تشریح زمنګا درس کې استاد محترم کوي ځکه قران کې الله د پیغمبر د نوم د اغستونه منع کړی دا نو د الله پیغمبر چې زما په نوم باندې نوم ګدی یعنی یو مؤمن کم اس کم ماته په دې الفاظو باندې هغه نوم نشي اغسته لیکن نن راشه د پاکستان مؤمنانو ګوره اغه د سره د الله د پیغمبر د دین غیر لبل نوم ناخلی یعنی چې کم نه قران منع کړی دا په ژوند باندې خواغه صحابه نه دی ویلی لیکن پس د مرګه وایه یو پس یو یا محمد د بی ادبی هغه نومونه او ته اخلا نو زما نوم باندې نوم ګدی ځکه کماته یو تن په دې نوم باندې आवाज کوي نو زبوي م چیرې مؤمن خدای نه زټیک ته یو بل سړی برات आवाज کوي نو زبا کم اس کم پریشان کیږم نه ها البته چونکه زما په کونیت باندې نو زما په کونیت باندې نوم مګدی ځکه وجه دا ده چې دا زما د پاره بعض اوقات د پریشانۍ هغه سبب جوړیږي ها د نبی علیه الصلاۃ والسلام د وفات نه بعد یو سړی داغه کونیت هم کې خو دی شي په امت کې د لوی لوی علما او محدثینو د دې نمونه په ابو القاسم سره او بعضو جمع کړیم دي چې محمد نوم دی ابو القاسم کنیت ته بیا دا جایز دی په دې کې هیڅ اختلاف نشتا حدثنا مالک نو نبی علیہ السلام په بازار کې زما مقصد تاسو نه وی بلکې ما خو فلان کی تاواز کو نبی علیہ السلام فرمایل چې زما په نوم باندې نوم کدی ولا تکنو بکنیتی او زما په کنیت باندې کنیت مکدی ځکه دا زما د پاره د پریشانی ذریعہ جوړیږي او پیغمبر هغه ندی پریشان کول پکار چرته د ایمان نه یو سړی لاسونه وینځي لا یکلمونی ابو هريره وی چې لا یکلمونی نه ما سره خبرې کولی ولا اکلمه او نو سره ما خبرې کولی نه خاموش روانو حتا اتا سوق بنی قینقاع تر دې چې د بنو قینقا داغه هغه بازار ته د الله پیغمبر راغی فجلس بفنائی بیت فاطمه خا تر دې چی د بنو قینقاع بازار ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه راغی او بیا اوس په حدیث کې اختصار دی او بیا دا غي نه چې را واپس شو نو د فاطمی رضی الله تعالی عنها کور تراغه ځکه دا نور روایتو نه پته لګي د فاطمی کور تراغه او د هغې د کور چې کوم غولی دی هغې ته وردننه شو په هغې کې کېناسته فجلس بفناء بیت فاطمه نو نبی علیہ السلام کی ناست د فاطمی رضی الله تعالی عنها د کور په غسهن کی په غولی کی فقال وی ویلی د نوسی ته پوس کی د حسن یا د حسین خو محدثین وی چې حسن ته پوس کو چې اثم لکع لکع ماشوم ته وی اثم لکع چی هغه ماشوم شته یعنی د نوسی تپوس یې کو اثم لوکا هغه وړوکی څه شه وړوکی شته نو فاطمی رضی الله تعالی عنها عام طور باندې د زنانه او عادت دای چې ماشوم کله خیرنی او داسی سوکی تپوسو کی او نو هغه داسې خیرن هغه او تنر او باسي نو فحبسته شيئا نو ایثار ک اغلا فاطمه رضی الله تعالی عنها شيئا لګ وخت یا یو ته جامع بدلولی یا دا چی ز پاکو می به بد الله پیغمبر لور شي نو ایثار ک اغلا فاطمه شيئا لګ وخت نو فظننتو انها تلبسه ابو هريره وی زما خیال دا دی چې فاطمه رضی الله تعالی عنها هغه ته ورچوي سخابا سخابا سهار یو تاچو بعض اوقات داسي د د خوشبو یو هار وی چې پای کې دا لونګ او دا داسي زونه پکې وی د دې لپاره چې د ماشوم نه خوشبوئی راځي زما خیال دا دی چې فاطمی هغه ته سهار وغیره اچو د خوشبو او تغسله یې لمبو نو هغه ایثار ک نو د الله پیغمبر ناستو پدې کې حسن رضی الله تعالی عنہ هغه راغی فجاء هغه راغی یشتد چې منډه وهلی حتا عانقه تر دې پورې چې نبی رسول الله هغه لغاړه ورکړه وقبله او خکلی ک او فقال وی ویلی اللهم احبه یا الله د سره مینه وکي واحب من يحبه او یا الله د هغه چا سره مینه وکي چې د سره مینه کوي نو علی بم داغه محبوب وی ځکه دا د الله د پیغمبر خاندان دی اهل بیت دی یا الله د دې د سره مینه وکي او دا هغه چا سره مینه وکي چې هغه د سره مینه کوي قال سفیان سفیان وی قال عبید الله اخبرني انه راى نافع ابن جبیر اوتر برکعه عبیدالله وایي چې ما نافع ابن جبیر په یو رکعت وتر باندې لیدلی دی یعنې د هغه سره دده ملاقات هغه ثابت دی حدثنا ابراهیم ابن المنذر حدثنا ابو ضمره حدثنا موسی ابن عقبه عن نافع حدثنا ابن عمر انهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم دا روایت د دین مخ کې نه دی تیر شوی او دا به بخاری کې بار بار راځي او دا ډیر قیمتي روایت دی په دې کې عام طور باندې چې دا کومه مسله دا ذکر کیږي چې یو سړی په یو گاک باندې تر هغه وخت پورې یو شی هغه نشي خرڅولې تر څو پورې چې ده سره هغه شی باقاعده موجود نه وي او دده پې پخپله قبضه نه شوي چې دی خپلې قبضې ته راولي او دی بل ته سپارلی شي نو مبيعه قبل القبض په بل چا باندې خرڅول دا ټیک نه دي او نن په دې دور کې چونکې کاروبار هغه ډیر تیز شوی دی بس په ټلیفون باندې او په موبایل باندې هغه کاروبار کیږي نو د دې وجه نه بعضی خبرو کی داغی هغه وضاحت شته دی چې تا ته مثلا داغی هغه بلټی هغه راورسیږي تا ته داغی هغه کاغذونه راورسیږي او نو هغه لباغه د قبض هغه اعتبار وی په دې کې اصل کې وجه دا ده چې یو شی لکه ستا قبض ته نه دی راغلی او تی داغې نه مخکې خرڅ کی نو یو خو په دې کې نقصان دا دی سبا لکه هغه څیز مثلا هغه ضایع شی او بیا ته هغه خریدار ته او ګاهک ته نه شې سپارلی، جنګ جګړه او تنازعه به د هغې نه جوړېږي. بل په دې کې احادیثو کې د دې وجې نه منع راغلې ده چې ته مثلا یو شی قبض کړې نه او تش پیسې استعمالوې نو بیا په حدیث کې یا په قرآن او سنت کې تش په پیسو باندې پیسې ګټل دغې ته خو ربا او سود ویلې کیږي اوس یو شی ستا لاس ته نه دی راغلی او ته صرف بس د پیسو په بنیاد باندې ته بل باندې هغه شی خرڅې نو دا خو یو قسم لا صرف هغه د جنس په جنس باندې یو زیادت دی او نو د همدغې ته خو شریعت ربا وایي. نو یو د تنازعاتو نه د بچ کېدو د پاره او دویم دا چې په خلکو کې هغه د سود هغه جراثیم هغه پکې را نشي حدثنا ابراهيم بن المنذر حدثنا ابو ضمره حدثنا موسى بن عقبه عن نافع حدثنا ابن عمر انهم كانوا يشترون الطعام ابن عمر وی چې دی به غلا غستلا دی به طعام غسته مراد تنه غلا ده من الركباني د قافلونا علی عهد النبی صلی الله علیه وسلم د الله د پیغمبر په زمانه کې بدی د قافلونه غلا غستا ایبه د نور ملکونو راوړله د شام نه د غیر چاپیره علاقونه نو فیبعث علیهم نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلیګ د تاجرانو ته من هغه خپل قاصد به ته ورلېګه چې لاړ شه یمنعهم او دی به منې کول چې ان یبيعوه چې دی دا غلد په هغه ځای کې نه خرڅي حيث اشتروه په کم ځای کې چې دی هغه غلا غستې ده یعنی داسې دی نه کوي چې به د قافلې نه په کم ځای کې غلا واغسته او په مغه ځای کې دی خرڅي دا غي وجه صدا دا غي وجه دا دا پدی کی او یو دریم حکمت هغه پکې دا دی یعنی هغه شی پرې دا چې هغه منډي تراشي دا غي وجه صدا دا غي وجه دا د چټولو خلکو ته اوس عام تور باندې چې یو سړی لکه دا قافلې نه په دغه ځای کې غله والی نو په خریټ به تیلې دلته چې بازار ته راوړي نو چې نور کم داسې دکانداران دي کمزوري اغي سره باغه شی ګرانی د سره بارزانی نو هغه مقابله بل کاغه سی بیا نه کیږي نن سبا خیر د دې خبرو څوک پروا ساتي لیکن د الله پیغمبر بدا ویلی چې تاسو په کم ځای کې چم دا غلا غستې ده په مغزه کې مخرسوي حتی ينقلوه تر دې پورې چې منتقل کړئ دغه څیز بازار ته یا منډۍ ته، حیث یباع الطعام، په کوم ځای کې چې غله، هغه خرڅول کیږي، منډۍ ته او بازار ته یې راوړه او بیا یې هلته یې خرڅ کړه. قال، دی وایي، او وحدثنا ابن عمر، او موږ ته ابن عمر دا هم بیان کړي دي چې نهی النبي صلی الله علیه وسلم، د الله پیغمبر منع کړې ده، ان یباع الطعام، چې غله دي هغه دې خرڅ کړې شي، اذا اشتراه، کله چې یو سړی هغه والی نو چې ترسو پوری حتی یستوفیه ترسو پوری چې پاغي باندې پوره پوره قبضه نه دکړي نو تر هغه وخت پوری هغه غلا هغه د نه خرسي چې قبضه تیراله به بعد دا غینه د خرسي د دې لپاره چې تنازعات او داسې زونه داران شي او صرف په نقد باندې هغه پیسې ګټل د سود هغه جراثیم هغه خواره نشي باب کراهیت السخب فی السوق سخب په سین سره مرضی په سواد سره مرضی په بازارونو کې شور شرغب کول دا مکروه دی او دا ناپسندیده دی بلکې یو سړی په اطمینان سره کاروبار کول هغه پکار دی حدثنا محمد بن سنان حدثنا فلیح حدثنا هلال رستو با امام بخاری په دې سند کې بعضی نور یو دو سندونه غ ذکر کی زکه دا هلال د د په شاګردانو کې اختلاف دی بعضی شاګردان د د دا روایت د عبد الله ابن عمر ابن العاص داغه نه روایت کوي ځکه بدی کې د د اهلی کتابو د هغی حوالې سره خبره ده د بنی اسرائیلو پخوانی معلومات هغه پکې ذکر دي او بعضی د هلال شاګردان دای د عبد الله ابن سلام نه ذکر کړي کم چې د اهل کتابو نو او هغه ایمان راوړیو د دوانو ندی ځکه عبد الله ابن عمر ابن العاص دیم ډیر غه لیکونکی صحابی دی دا مخکی تیر شوی مونږه په کتاب العلم کی دا ویلیو چه ابو هریره نه زیات روایات لکه دته یادو ځکه ابو هریره وی فانه کان یکتب ولا اکتب ځکه د به لیکل کولی شو مال لیکل نه راتلل نو حدثنا هلال عن عطاء ابن يسار قال لقيت عبد الله ابن عمر ابن العاص زد عبد الله ابن عمر ابن العاص سره ملاو شوما عطاء ابن يسار وی قلت نو ما ورته وویلې چې اخبرني عن صفت رسول الله صلی الله علیه وسلم فی التورات ما خبر کا د الله د پیغمبر د صفاتونه فی التورات کم چې په تورات کې دي او یا بعضی محدثین وی کم چې د بنی اسرائیل او د پیغمبرانو په کتابونو کې دي یعنی په پخوانی کتابونو کې د بنی اسرائیل د پیغمبرانو تورات نه مراد ځکه د قران عام تور باندې زبور چې کله ذکر کین نو د دې اطلاق په هر آسمانی کتاب باندې کیږي دارنګ کله قران ذکر راځي په روایتو کې نو د دې اطلاق بیا په نورو آسمانی کتابونو باندې نو د تورات اطلاق هم دلته بالخصوص په تورات نه بلکې په نورو آسمانی کتابونو باندې یعنی کوم چې هغه پخوانی آسمانی کتابونو کې د الله د پیغمبر صفاتو دا غینه ما خبر کا عبد الله ویل ولنه اجل ضرور والله قسم په الله باندې انه لموصوف فی التوراۃ بشک د دې الله د پیغمبر صفاتونه کړې شوې دي پاغه پخوانی آسمانی کتابونو کې به بعد صفته فی القرآن کم صفات چې بعضی په قرآن کې دي یعنی بعضی خو هغه دي کم چې قرآن ذکر کړی دي او منګه ته لېګلې اې د الله پیغمبر حرد للأمیین حفاظت کون کې للأمیین د امیانو د پاره د امیانو د پاره حفاظت کون کې امیین نه مراد یا خو عرب دي چې د د عربو داغی داغه جبی حفاظت دارنګه د عربو داغی د جبی حفاظت د عربی حفاظت او د عربو چا نوم ناغسته لیکن د الله د پیغمبر د وجنه د عربو داغی اغا ذکر داغی حفاظت شوه دی نن دغه دی په تاریخ کی عرب د څه د وجی نه یادیږی د الله د پیغمبر د وجی نه او یا وحرذا للامیین او هغه حفاظت کوونکی د امیانو د پاره ځکه یهود با د دی د مال په استعمالولو کی هیڅ باک به نه کو لیس علینا فی الامیین سبیل نشته دی په موږ باندې په مال دامیانو کې څه ملامتیا چې څنګه دی ووال د الله پیغمبر الله راولیږه او داغه په ذریعہ باندې د امیانو داغي د مال او داغي د عزت حفاظت وشو حفاظت کوونکې د امیانو د پاره انت عبدی دا د الله د پیغمبر صفت ته د دې وجه نه موږ نن کوشش کوو چې د مولا د گرفت نه او داغه د پیر د گرفت نه او داغي د داغه چلونو نه چې ده دامونه یې خواره کړي دي امیانو ته چې منګ هم داغي د دغه دامونو نه او داغي دغه شکار نه وساتو دارنګ په پخوانو کتابونو کې چې انت عبدي ورسولي ته زما بندي او زما پیغمبري او عبدیت مقدم کړي ځکه دا د یو پیغمبر د یو انسان هغه اشرف مقام دی او اشرف صفت دی سمیتک المتوکل ما ستا نوم کې خدای دې د متوکل په هر معاملې کې په الله باندې باور او اعتماد کوونکې ليس بفظ ولا غليظ دا بالکل هغه د سوره ال عمران بازي صفات دي فبما رحمت من الله لنت لهم نه زړه سختو او نه بد زبانی کول او بد اخلاقی کوله ولا سخاب فی الاسواق او نو د شور شرغب کوونکې فی الاسواق په بازارونو کې چې یو سړی اسی شور شرغب کوي په بازار کې ولا يدفع بالسيئه السيئه او بدله به نه ورکول د بدی په بدی سره یعنی یو سړی سره بدی وکړه رد بدی ویلی نو د الله د پیغمبر کار د بدی جواب په بدی سره ورکول نو ولکن يعفو ويغفر لیکن معافی به کوله او درگذر به کو بخشش به کو ولن يقبضه الله حتى يقيم به المله العوجاء او الله دا پیغمبر دای نه دی قبض کړي حیات الانبیاء والا نه تپوسو کا چې د دې سمانا ده د الله پیغمبر خو قبض کړي شوی دی دا غرو او هرگز الله دا روح نه دی قبض کړي او د دنیا نه نه دی اوچت کړي حتا یقیم به الملت العوجا تر دې پوری چې الله نیخ ک د دې پیغمبر پر علی ګلو سره الملت العوجا پاغه کګه لار باندې عوجا عوج کږې ته وایي. په هغه کږه لار باندې روان خلک چې د هغه په هغه کوږ دین باندې روان وو، د شرک په دین باندې روان وو، جاهلان وو، تر دې چې الله نېښ که په دې پیغمبر باندې په هغه کاږه دین باندې روان خلک بې ان یقولو چې هغوی د دې خبرې اعتراف وکړ، د دې خبرې وینا یې وکړه، لا اله الا الله، د شرک نه توحید ته راواړول، ویفتح بها اعین عمی او پرانیستی الله ددې پیغمبر په رالیږلو سره او کلاو کړي الله ددې پیغمبر په رالیږلو سره اعین عمی هغه ړندې سترګې ړندې سترګې په الله کلاو کړي واذان واذان صم او هغه کانه غوګونه په الله کولاو کړل وقلوب غلف او هغه بند زړونه چې پای بانی پردی هغه چړاو شوی وي او هغه زړونه چې پاغي پردی وي په پردو کې بندو هغه په الله را کولاو کړل او دای په سباندی څنګه چې د امام مالک قول منګه ذکر کوو چې لن یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح بها اولها چې د دې امت د اخرنی سر اصلاح بنه کیږي مګر په مغه سیس باندې بکیږي چې د دې امت د لومبني سر اصلاح په شوی و او هغه قرانو د الله کتابو تابعه عبد العزيز ابن ابي سلمہ عن هلال خپدی کی دا عبد العزيز د د د فلیح متابعت کړي دي او دیم دا روایت د عبد الله ابن عمر ابن العاص نه ذکر کړي خو لیکن د هلال بل شاګرد دی سعید سعید چې دین هغه دا روایت د ان ابن سلام د عبد الله ابن سلام دا غنه روایت کړي